هغه وخت کی مقصد دا چې هغه کوم امت و او حضور صلی الله علیه وسلم بالمشافه ورته چور کاو دعوت ورکاو دا امت اجابت تا او نور کنی ټول مخلوق دا دی حضور صلی الله علیه وسلم امت تا په امت دعوت سرا امت دعوت سرا نو بیا دی کتاب دغه سی وارثان دا امت جوړ سو عام که په هغه وخت کې نه و موجود آ د دې کتاب چې دی وارثان دي او یو بل ته به د دې احکامات او د دې تعلیمات چکۍ چلۍ خو بیا په دو کې مختلف طبقات جوړ شو فمنهم ظالم لنفسه نو بیا په دو کې ځنې داسې دي چې هغه په خپل ځان باندې چه دی آ ظالمان لنفسه دی یعنی مقصد دا چې دی مسلمانان خو داسې بد اعمالو کې منهمک شوي چې د هغې د وجې نه دوئ په خپلو نفوسو باندې څه کړی؟ ظلم کړی. ومنهم مقتصد او ځنې په دې کې چې دي میانه رو دي، ځنې په دې کې میانه رو دي. مقصد دا ده چې ټیک تا بد اعمالو کې انهماک نه په بد اعمالو کې انهماک نه خو ښه اعمالو کې دون زیات رغبت نه یعنی میانه راو غوندې دي ومنهم سابق بالخیرات باذن الله او په دو کې ځنه داسې دي چې آ سبقت کوونکي دي په شیګړو کې د الله تعالی په اذن سره د الله تعالی په اراده او د الله تعالی په حکم سره دو مقصد دا چې چې کوونکي دي سبقت کوونکي دي په شیګړو کې ذالک هو الفضل الکبیر مراتب النفوس نفوس دے پارا مراتب دی قد علمتا ان اعلی مراتب النفوس هي نفوس المفهمین مخکې که تاسو یاد وي مفهم چې خو پوی کړی شوی وي کوم کس او د شاه صاحب په اصطلاح کې بیا مفهم چاته ویل شاه صاحب شاه صاحب مفهم چاته ورتای شاه صاحب مفهم هر اخ کس ته ورتای چې هغه د بندګانو یعنی دنیوي منافع او دنیوي مضرات او اخروی منافع او اخروی مضرات په هغه باندې الله تعالی ورته پوهه ورکړي او په هغه باندې الله تعالی ورته چی سمجھ ورکړي د خپل جانب نه ورته سمجھ ورکړي نو دا مفهمین به چوي انبیای کرام وی او کله وخت داسي چې ا دغه سي معاشره کې د خپل سنجیدګي دی وجنا د خلکو په هغه مصلحت او مضرت او نقصان دینی او دنیوی باندې خدای ورله چی پوهه ورکړي دغه سی نو عام مقصد دا چې اسی عام هغه زیرک او دانا حکما چې وتای حکیم خلق وی چې د دین تابع هم وی او خدای ورله چی د خلکو په مزرت او منفعت په دغه باندې دنیوي او اخروی سره چی پوهه ورکړي بهر حال شاه سے په اصطلاح کې مفهم تاسو ویلی چی مفهم ایخ کس ته وتا یی چی الله تعالی ده ته د خپل جانب نه د انسانانو هغه منافع اخروی او دنیوی او مضرات اخروی او دنیوی دا ورته خپل جانب نه چی سمجاو کړی او ورته الله تعالی چه ورکړی پوهه ورکړی دی ته مفهم وایی قد علمت ان اعلی مراتب النفوس هی نفوس المفهمین تا ته پتہ ده او سابقین چی کوم دی سابقین دا بیا په دوه قسمه باندې دي یو راسخین فی العلم دی او بل راغبین فی العمل دی دا سابقین بیا چې دي په دوه دا مفهم خاص تا او سابق مفهمین خاص تی او سابقین چې دي عام دي چی مفهم وی آ به سابق خامخا یی خو چی دی سابقینو په ډلی کی بیا دا ضروری نه ده چی آ دی دی چا دی ډلی نه یی مفهمینو دی ډلی نه یی نو دا مفهم درجه دا په سابقینو باندې چی وی لوړه یی نو مفهمین خاص دی او سابقین عام دی اوس د سابقینو دو ډلی دی یو دا ده دلته به عبارت ته ګورو لږ پکې ته اغلاق ده جنس اصحاب اصطلاح و علو یو هغه سابقین دی چې هغه اصحاب دی اصطلاح او دی علو دی یعنی اصحاب دی مصالحت دی دی دو قوت بہیمیہ قوت ملکیہ پا مابینس کے کشمکش نہیں سرا بلکہ دی دو قوت ملکیہ او قوت بہیمیہ کی چوی سرا مصالحت او دو ته خدای پاک خو کافی عالی قوت ملکیه ورکړی وی نو دا قسم خلق چی دی کان استعدادهم کا استعداد المفهمین نو دغه سابقین چی دی دی دو استعداد آدا سدا لکه دی مفهمین وال استعداد دی دو استعداد دا سدا لکه دی مفهمین وال استعداد پس کی فی تلقی تلک الکمالات په تلقی دی دی کمالاتو کی په تلقی دی کمالاتو کی دی دو شان داسی دا لکه دی دو استعداد داسی دا په قبولیت تی ها کمالاتو کی دی دو استعداد داسی وی لکه استعداد دی چا مفهمینو ها دونه قدر فرقی الا ان السعادت لم تبلغ بهم مبلغهم لیکن دا سعادت تی دو چی دا دا اغحد درجی انتہا تا نہیں رسدلائے دی دو سعادت اغا انتہا تا اغا خپل مبلغ تا اچو کم دی مبلغ دی مفہمینو دا اغا تنی رسید رائے استعداد وی پکتا الا ان السعادت مگر دون خبر دا چی سعادت لم تبلغ بهم مبلغهم دا سعادت دو اغ زیتنی رسولی مبلغهم چی اغا کم مبلغ دی مفہمینو دا سعادت مفہمین چی کم زیتا رسولی دا سعادت چی کم دی دا خلق دا د انبیاء کرامو هغه نصیحتونو ته او د انبیاء کرامو ترغیب و ترهیب ته چی محتاج یی یعنی دو استعداد پکی تا یغی مفهمینو غندی پروتی خو چی پکی وده غندی وی خولو تا چی ضرورت وی لکه وده سړای وی نو یغی کی استعداد خو پروتی کنه چی مثال هغه سبق چی کی فهم کی خو وده دا وی خول غواړي چه غواړي وی خول غواړي تاسو په دې خبرې پوه فکان استعدادهم نو د دو استعداد داسی وی کان نائم لک ود سړی واخلا یحتاج الی من یوقظه چې د محتاج ایغه چاته چې بیدار کی فلما ایقظه اخبار الرسل نو چې کلا دی رسول اخبار دی رسول احکامات او رسول چې کوم خبره وته وکي هغه دو بیدار کی دا سړی دا بیدار کی دا يناسبو دی پارا مفعول مطلق تا او دا خفیتا دا صفت تا مناسبت تے پار دا سے مناسبت چی آ خفی وی فی باطن نفوسهم پا باطن نفوس دوی کے نو انبیاء کرام علوم آخو یو کلی علوم دی او آخو مختلف شیونو سره تعلق لري لکه دی حضور صلی الله علیه وسلم چکم علوم آدی دو اغخپل وحی علوم سره تعلق لري هغه علوم دي او وحی جلی چکم دی او احادیث سره تعلق لري او بیا دی احادیث نه دی اجتهاد وغیرہ دغه سره دادی نو د انبیاء علوم خو چوي یو کلی او جملی علوم وی نو بیا چې کله انبیاء تعلیمات دا سابقین چکم دی دی دو چکم هغه استعداد دا چې کله بیدار کی کنه دغه انبیاء علوم چې کله دا بیدار کی نو بیا دې کې څه راشي چې دا کله بیدار کې نو هر یو وال هغه علم چې هغه هر یو کې کوم استعداد چې کوم شي سره مناسبت خوري او د طبیعت سره موافقي هغه چې کی واخلي نو څوک مقصد دا چې په قران کریم کې زیاته پوهه حاصله کې مفسر جوړ شي څوک په حدیثو کې نه جوړ شي محدث جوړ شي څوک د اجتهاد طرف ته ډیر زیاته کې استخراج مسائلونو کې نو مجتهد جوړ شي نرفوسهم فصاروا کالمجتهدین فی المذهب نو دا خلق داسې وګرځي لکه مجتهدین فی المذهب دا خپل طبقات دی مجتهدین و مجتهد فی المذهب اغا چاہتا ہوتا ہے چی دیو امام یعنی اصول ما تحت یو امام سو اصول چی کم مستخرج کری دی ایغو اصول باندې بیدے پخپل پی استخراج باندې چی قادر نو دیتا بیا چوتا ہے مجتہد فی المذهب فسوارو کل مجتهدین فی المذهب نو دو وگرزی جی مجتهدین فی المذهب غندی وصار الهامهم او وگرزی جی الهام دی دوی ان یتلقوا من الالهام الجملی الکلی چی دو قبول کی دی آغا الهام جملی کلی نا دا جملی او کلی دا مترادف تی الذي اغا الهام جملی او کلی دا صفت دا موصول چکم دی سرد سلینا دا صفت دی الهام جملی دی پارا هغه داس الهام جملی کلی الذي توجه الى نفوسهم بما يشملهم من الاستعداد في حزيرة القدس هغه توجه الى نفوسهم چا متوجه وی په طرف تی نفوس دوی بما يشملهم من الاستعداد چا دو نفوس کوم استعداد دی دو نفوس کے پروت تپ حزیرت القدس کی وهو الامر المشترک فی اکثرهم وترجم عنه الرسل ادا هغه امر مشترک وی په اکثر د دوی کی او دین هغه رسول چی ترجمانی کړی به هر حال دا هغه ټوله ده د سابقینو چې د دو استعداد د مفهمینو استعداد غوندي خودونه قدر خبره چې دو لا استعداد داسې وی لکه د یو ود سړي استعداد او دو ایقاس ته او وخولو ته چی محتاج وی دو ایقاس او وخولو ته چی محتاج بیا چه هغه اخبار دی رسولو رئیسی نو هغه دی دو استعداد چه کی آویخ کی بیا چه کله دی دو استعداد ویخ کی بیا دی انبیاء و علوم آخو مقصد آدی چه یو کلی علوم دی نو هر یو رئیسی آدی اغا خپل اغا یو مزاج فطری مناسبت پا بنیاد باندی هر یو مقصد آدی چه ایغی سر چا کم مناسبت خفیہ دو علوم سر دی دو پا باطن کے پروت تا ایغی باندی چو کی کارو کی او پا ایغ فن کے چا حاصل کی مہارت حاصل کی ولی طبعا هر چا یو فن طرف ته چه پروت یی میلان پروت یی په هغه کې له نور فنونو نه لږ چه پوهیږي ښه پوهیږي تاسو په دې خبرې باندې پوه شئ جی نمبر ایک دا دی سابقین یو قسم سے سابقین دو قسمو دوم نمبر خلق اغا دی و جنس او بل اغا دی اصحاب تجاذب و علو چی دو اصحاب دی تجاذب او دی علو دی یعنی دو کے دو قوت ملکیہ او مقصد دا دی چی قوت بهیمیه خپل آپس کی چه وی کشمکش وی چه وی پکی کشمکش وی پکی مخکی مو دا ټول صورتونه تیر کړی وو هغه دی قوت ملکیه او بهیمیه آپس کی خپل تعلق چه وو هغه پاره مو ټول صورتونه چه تیر کړی وو نو بل هغه اصحاب تجاذب او علو دی چی دو هغه په مابینس کی چه وی کشمکش وی یعنی دا خلق بیا داسی ریاضات وکی او داسی مشقت والا عملونه وکی او داسی توجهات چی هغه د دو قوت بهیمیه هغه چکی مغلوب کی قوت بهیمیه مغلوب او مقهور کی فاتاهم الحق کمالا علمیا و کمالا عملیا بیا اللہ تعالی دو تا کمال علمی او کمال عملی ورکی وصاروا على بصیرت من امرهم او دو پد خپل امر کی علی بصیرتین وگرزیجی دو پخپل امر کی علی بصیرتین وګرځیږي فکانت لهم وقائع الہیہ و ارشاد و اشراف دا لفظ اشراف تا نو دا خلق بیا دو پر وقائع الہیہ یعنی مقصد دا چې الله تعالی دی هغه حوادث سلمخ کنا ورته لګ علم ورکی او ارشاد یعنی رهنمایی وی و اشراف او اشراف دا د کشف نه پورته درجه ده کشف کی چې خاص شینا منکشف سی قریب غوندې شی نه او په دې اشراف کې لږ بعید امور چې لا ډېر کشف کې اکثر کله داسې اوسي چې مثال په عالم مثال کې هغه د یوشي امثال موجود سی خو لا وجود ته نه راغلی او اصحاب الکشف خلق باندې دا انکشاف وسی چې دا شای کې دن کړه هغه سبب بل ورځ کې چې سی وشي نو دا سی قریب غوندې وخت امور سره چلري تعلق لري او دا اشراف چې وی اشراف دا دی کشف نه فوق درجه ده دا لری امور سره چه لری تعلق لری دا خپل درجات تی دی ولایت نو دا اشراف دا په کشف باندې چه دا پورته درجه ده ابواب الاحسان او په دغه کې تصوف مسائل چې کله واوي بیا به ان شاء الله پکې واوي دا کیسه مثل اکابر طرق الصوفیہ لکه اکابر دی طرق دی چا صوفیا واخله ويجمع السابقين امران اوس دا سابقین دو قسم خلق سره خو دا دواړه سابقین چې کوم دي دا مقصد دا چې دو شینو دو سره جمع کړی دي ويجمع السابقين امران دو امر سابقین سره جمع کړی په دې کې سره شریک دي نمبر 1 احدهما يداد انهم يستفرغون طاقتهم في التوجه الى الله والتقرب منهم منه یو دا دے چی دو خپل طاقت مکمل صرف کی پا توجہ الی اللہ کی دو مکمل طاقت آ توجہ الی اللہ کی چکی صرف کی اللہ تعالی طرف تے مکمل چی توجہی او دا دنیاوی مادیات دا سی بطور ضرورت قوت لا یموت درجے کی حاصلی نور طول توجہی چاہتے ہی اللہ تعالی طرف تے انہما یستفرغون طاقتهم فی التوجہ الی اللہ او بغیر د نظر د دې نه چې دې اشباحو د دې ملکاتو چې کوم هغه پیکرهای محسوسه یې چې هغه ته دو چوکي نظر وکړي ها البته اوس دې دا مقصد نه چې دا خلق ته بیا هغه پیکرهای محسوسه نه کوي او صرف ملکاتو باندې به اکتفا کوي نه و انما يحتاجون الى الاشباه او دو محتاج وی دی اشباه تا شرحا لتلك الملکات نو دو هغه اشباح ته اعمالو ته محتاج وی چه هغه اعمال بیا دی دغو ملکاتو چه کئی تشریح کئی و توسلا بها الیها ادی دغو اعمالو په ذریعه سره خو دو دغو ملکاتو ته چی رسیدلی یعنی مقصد دا چه بل دا سابقین چه کوم دی دغشی سره جمع کړی دی د سابقین چې د سابقینو جبلت آ قوی وی نو د ملکات دوخوا ته پخپل معنی چوی متمثل وی او دو نظر هغه د ملکاتو چې کوم اشباه دي اعمال هغه ته دونه نظر نی نو اوس په دینه چا دا اشتباه ذهن کې راتله لکه د ځینې صوفیا دا کوي چې آ نه مونځ کوي نه اودس کوي چې ورته وایي څه کوي دا مونځ اودس یاره وایي دا بس لینې چې ده ترکړی ده لینې چې ده ټیلیفون ملاو ده نو کوم ضرورت تلمانجه ولس ته اے خپل چیرته ناست یو ځان نه څه هغه جوړ کړي کنه څه یو منګړت علوم زده کړي او خلک متاثر کوي او څه مقصد مسمریزم دا شیونه زده کړي او خلک چې کوي په گمراهی کې مبتلا کوي چوته موس چیرته کوي موز ودا مکه کې کړای په پوه شي مکه مدینه نو موز مکه کې کوي او مقصد دا چې غول دالته کوي هغه د ابو جیل ټټیو کې کوي کنه عجیبه کیسه ده غلو ته خو دلته لاړ شي امونځ مکې کې کوي نه دا نو شاه صاحب دی خبره نه چوک دا استدلال ونه کی ځکه شاه صاحب وایي چې داسې خلکو کې ټیک تا دو هغه ډیر توجه هغه ملکاتو ته ځکه چې دو ته خدای پاک فطرت چی قوي ورکړی خو دو اشباح دې دې ملکاتو ته هم چی محتاج وي او دغه اشباح یعنی د اعمال ظاهری چې کوم دی شریعت دی دا بیا دې دو هغه ملکاتو لپاره چې جوړ شي شرح او وضاحت جوړ شي او دا چې کوم دی او دو چې دغه ملکات حاصل کړي کنه دا ملکات دو حاصل کړي په چا سره دا دو حاصل کړي په دې پیکر های محسوس سره ولی چې ترچو پر دې هغه پیکر محسوس نه کړي نو تر هغه پر ملکه حاصله ولې ته به سخاوت ملکه حاصله څنګه چې ترچو پر تا هغه پیکر محسوس ته سخاوت نه کړي ته به اخبات ملکه په نفس کې حاصله څنګه چې ترچو پر تا دونه منځونه نه کړي تاسو په دې خبرې پوه شو نو په دې سره خود دې ملکاتو ته چی رسیدلی بهر حال نو سابقین دغو دو کسو چی سره جمع کړی دی یو دا چی دو د خپل طاقت دا ټول په توجه الی الله او په تقرب الی الله کی چی صرف کړی او بل دا چی دو جبلت چدا فطرت آ قوی دا نو دو خاطا اغا ملکات اغا مطلوب عندهم وی علا وجهها یعنی پخپل بانی چی وی مطلوب وی شجی طرح الذکر عنهم اثقالهم او ذکر الہی دونا دی دو بوجونا چی کم کری ذکر الہی دون دی دو بوجونا چی کم کری ار وقت دی اللہ تعالی پا ذکر کیوی او دی اللہ تعالی اغا ذکر چی کم خوند وی اغا ورطا معلوم وی او دون چی کم دا جلباب دی بدن بوجونا دی او دی معیشت او نور شئینو تا توجہات دا بوجونا دون چی کم کری دیتا مفردون وی مفردون دوم نمبر خلق دوم نمبر آ صدیقین دی صدیقین صدیق مبالغی صیغه ده ډیر رشتون کای ډیر رشتون کای صدیق چې د پدې شرعي شرعي معاملاتو کې بالکل چیرته د چا رو رعایت نه کوي دا ته صدیق وای صدیقین دا مقصد دا دی چی اوس خلق جوړیدای سی دا دروازی چی دی دا کلاو دا دی صدیق آ البته صدیق اکبر هغه چوکو حضرت ابوبکر صدیق سے وہ چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتا دی شب معراج په سحر باندې چورته ور کړو مقصد دا دی چی دا لقب ور کړو ځکه چې د بغیر د سو ججک نه بغیر د سو تردد نه چې ورته ویل چې ملګری دغه خبره ده بیګا دا ورته چې بالکل صحیح ده بلکل چه ده صحیح ده کنی ډیرو پکی تا خوا دی خوا په دی وخت باندی ډیر صحابه کرام الیاذ بالله بیا چه سل غریبان مرتد شو لاړل پکې ځکه چې خلکو تل چې او تاسو نبی خدا سي کیسه کې چې ویش په کې ما دون داسې داسې سفر یې وکړي نو ایمانونه کچولا مقصد دار چلان لیکن صدیق اکبر صاحب بغیر دې چې تردد نه ورته چې بالکل صحیح ده نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته چا صدیق لقب ورکړ ځکه دې دو زوی چکم دی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ هغه ورته ویل چې بابا جانه په جنگ بدر کې څو وار تی ما ته تورې ته ته سیخېدلې خو ما د پلاروالی قدر وکړ هلته له دی مسلمان شوی نه و د زوی نو صدیق اکبر صاحب په مسلمانانو صف کې ولاړ زوی په کفارو صف کې ولاړ جنګیږي سره نو ورته وایي چې ډېر واري ما تورې ته ته سیخ شوې خو ما به د تا پلاروالی قدر وکړ ما ته ونه وهلې چې کله مسلمان شو اوس دا کیسه ورته کوي ده ورته ویلی چې زویه که ته ما توری تسیخ شوی وای کنه ما به دتا هیچ رو رعایت نه وکړای حالانکه ابوبکر صدیق سے بور رحم دل سړای سونه شفقت و پکې ورته لچ ما با هیڅ دتا ولی چې صدیق وای دیتا چې د په شرعي امورو کې د هیڅ چا هیڅ قسم رو رعایت نه کوي ځکه چې هغه مانعینو د زکات منع وکړه حکومت ته نه ورکول صرف دینه منع وکړه دی یو قول مطابق بیا هم مقصد دا چې اگر که نور صحابه کرامو ته مشوره ورکوله صدیق اکبر صاحب ته چې دا لا اوس نوی نوی خلافت جوړ شو او داسې نه چې څه فتنه جوړه شي ده ورته ویل چې تاسو ما سره نه جنګېږو زه یوازې یوازې باندې است او خط ورته ویل چې زه یوازې ورځم سي لیکن دی دین په امورو کې چیرته رو رعایت چا سره نه کاوه ځکه دا چې صدیق و صدیق اوزګار کړی او صرف دا حق مقصد دا دی چی وینا او پدی کی دی اچا رو رعایت آن کئی دریم نمبر والشهداء بل شهداء دی شهداء بل چوک تی شهداء دیتا شهداء ولی وائی دا با علتا چونکہ دا دی نظام صالح دی پارا لگیائی چی پا امت کے نظام صالح رئیسی او دی کوشش کئی چی اصلاح دی نظام رئیشی خو لیکن او دای مقصد دا چې دا ټول به شهدا غنن سی په حقیقت کې چې دې دې پارا لګیای نو بیا هغه پیخه داشي چې هغه امتیانو کې څوک ولګي او د دو دغه اصلاح دعوت دا په هغه باندې بد لګي او ده خو اول نه دا فرض کړی چی که دی کی ماته مرګ مخ ته راغی بیا به ما چی قبول کی نو هغه خلق ولګی دی چی کی شهید کی نو چی دی کله شهید کی نو دی به هلته الله تعالی خواته ګواهی کئی پدی امت باندی او ورته وایی به چی دیو نظام خراب وو او زه دی دو نظام اصلاح دی پاره لګیا وم بیا زه چه کړه مړ کړه او پدی امت باندی بچ کئی گواهی کئی زکه دیتا چوتای شهید ورتای شهید تاسو پدی خبری پوش والشهداء او بل درجه دی شهداو ده په سابقینو کی الذین هغه کسان اخرجوا للناس چی آباسل شوی لپاره دی خلقو او خلقو اصلاح دی پاره چی وتلی وحل فیهم صبغ الملأ الاعلی او په دو کی دی ملأ اعلی رنگ نزول کړی وی ملأ اعلی رنگ په دو کی چی وی مقصد دا ده چی دو دی ملأ اعلی په رنگ سره رنگین شوی دی هغه ملأ اعلی رنگ څه ده من لعن الکافرین کفارو باندې لعنت وایی ملایالا دا دی مؤمنونو نه رضا وی ملایالا ایغو تقاضا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا او ملایالا دی ایغو مقصد دا دی چی اجماع پچا باندې په اعلا دی ملت باندې دا واسطه دی چا سره نبی علیہ السلام سره او دو ټول دا کار کئی جګړه کئ او دا به کفارو سره مخاصمه کئ او دو به یو فریق وی او کفار به بل فریق وی دی الله تعالی مخامخ دی الله تعالی مقصد دا دی چی روبرو به یو فریق کفار وی او یو فریق به چی وی دو وی ویشهدون علیہم او دو به پدی کفارو باندی چه کئی گواہی کئی پا دو باندی با گواہی کئی چی مونگ ورطا دعوت چلاو مونگ سره مقابلہ کولا الٹا مونگ پا کتا چکڑو مڑ ہم کو شہیدانی کرو دو به پدی ذکر دو ته چوتای شهدا ورته شهدا دو به ایغه باندې چکی و یشهدون علیهم او دا شهدا څنګه خلق دی په امت کې دو سه حیثیت تا امت کې دو سه حیثیت تا دی وی چې دا حیثیت دا وهم بمنزله اعضاء النبي صلی الله علیه وسلم فی بعثته بهم لیکمل الامر المراد فی البعثه او دو دو بالکل دا مجاهدین چې کوم دی دا په منزله دی اعضاء دی نبی علیہ السلام دی لکه نبی علیہ السلام اعضاء چی دی دی چی کم حیثیت تا نو روحانی لحاظ سر دی دی دین پا حیثیت سر مقصد دا دی چی دو دا سی گنن سی لکا دی نبی علیہ السلام چی وی اعضاء وی دی هغه چه وی اعضا وی وهم بمنزلت اعضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعثته فی بعثته بهم لیکمل الامر المراد فی البعثہ ذکر چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت چه شوی دا آ مقصد دا چه دین او دی نظام اصلاح دی پارا شوی دا او دو پاغا اصلاح دی نظام کی نبی علیہ السلام سردا سکار کاؤ مجاہدینو لکه مقصد لا سخپی تا تکم چکے کار درکړي او نبی علیہ السلام چې هغه کوم کار دی پاره دی مبعوث شوی و دی هغه تکمیل کې دو داسې وسره عیسی والا کته یو کار کای او تعالی سخپو پکې تچوي عیسی وی ولی نبی علیہ السلام ټول امت ته دین رسولو دی پاره مبعوث شوی او په دین رسولو کې چا عیسی وا هغه مجاهدینو نو مجاهدینو مقصد دا چې حضور صلی الله علیه وسلم نه بغیر دلاړو تورې به اخیستی وی غشی به اخیستی وو او نزی به اخیستی وی او کله یو ملک ته جا کله یو مقصد دا چې هندوانو او کافرانو مقصد دا چې مشرکینو قوم ته ورجا کله بل ته دعوت ورکاو نه منی غربونه چې گاو نه دی حضور صلی الله علیه وسلم چې هغه بعثت کوم مراد و او کوم مقصد و په ایغه ادا کولو کې دو دی حضور صلی الله علیه وسلم سو لاس او خپې وی نو دا مجاهدین دا په امت کې داسې مثال لري ولذلک وجب تفضیلهم علی غیرهم وتوقیرهم او دی وجنا تفضیل دی دوی په غیر باندې دا واجب دا فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه مجاهدین مقام ته هیڅ څوک نشي رسیدلای نه که مقصد اهل دعوت رسیدلای شي که عام سړی سوري لاندې دعوت چلی عادي مجاهدینو مقام ته نشي رسیدلای او که مقصد ټوله ورځ بخاري ته ناست یو شی عادي یو مجاهد مقام ته نشی رسیدلای ددو تفضیل دا په ټول امت باندې چه دا واجب دا وجب تفضیلهم علی غیرهم او خدای پاک ګور درجه دا مقصد دا چې نکره ذکر کړي چې فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه یعنی درجه عظیمه لا حد ولا نهایت لها دون درجه چې هغه حد غن دا سینه چې درجه واحده یا درجتین یا درجات نه نه فغشیهم من الیم ما غشیهم کله په ابهام کې چپروتی تفخیم او عظمت پروت دی نو مجاہدینو تا خدای پاک په قاعدینو باندې آ قاعدینو کی دا ټول امت بیا قاعدینو کی راغی په هغه باندې ورته چه ورکړی دا درجه ورکړی دا یعنی مقصد درجه عظیمه ډیر غټه درجه سونا اب الله تعالی خبر چه سونا فضیلت چه دا ورله ورکړی دا وجب تفضیلهم علی غیرهم وتوقیرهم شاجی او دی وجه نه دو سره مالی امداد کول حدیث مبارک کی رادرمی دا مقصد دا چی او دارنگی کا دی دو تلی او مقصد دا چی دی دو کور ورستو کفالت کول کفالت کول دا پا امت باندې چی دی ضروری دی یا دی دو مالی امداد کول دا پا امت باندې چی دی ضروری دی او واجب دی چی امت پا دی داس خلق چکے مالی امداد کئی دی دو کورون بچوی کفیل وی څلورم نمبر، والراسخون فی العلم، بل راسخون فی العلم دی، راسخون فی العلم څوک دی؟ والراسخون فی العلم اولو ذکاء وعقل، دا هغه اصحاب دی ذکاوت او دی عقل دی، لما سمعوا من النبی صلی الله علیه وسلم العلم والحکمة، کله چه دو حضور صلی الله علیه وسلم نه هغه علم او حکمت خبری واوریدلې، صادف ذلک منهم استعدادا، نو دی خبرو دی حضور صلی الله علیه وسلم علومو په دو کی نفوسو کی یو استعداد جوړ کړ او یو قوت ورله ورکړ فصار یمد لهم فی باطنهم فهم معانی کتاب الله علی وجهها نو دی دو ته دا امداد ورکړ چی دی کتاب الله هغه معانی او حق فهم آی دی دو په ذهنونو کی او دی دو په باطن کی چک پیدا کړ او داسی ورته استنباطات او استخراجات پی دی هغه نه کولای سلای چی مقصد دا دی چی هغه به عقل ورته حیران و چی دا سنګه دی دی آیت نه دو دا مقصد استنباط استخراج چکه وکړ دا هغه راسخین فی العلم دی چی